ونشهد أن محمدا عبده ورسوله فقد استمسك بالعروة الوثقى لا انفصام لها آمنت بالله صدق اللہ العظيم اللهم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراهیم وعلی آل ابراهیم انک حمید مجید عزیزانو د کورم ایجنسه خصوصا د خار کلی او د ګردو نواح غیرو مسلمانانو مشرانو او کشرانو ورونو یو شاعر د خپل درد بیان کوي کله یو استاد خپل شاګردانو ته مخاطب وي کله یو افسر خپل ماتحتو سپایانو ته مخاطب وي کله یو پیر خپل مریدانو ته مخاطب وي کله د الله جل جلاله د دین یو نماینده یو مبلغ د الله مخلوق او د الله بندگانو ته مخاطب وي د هر خطاب او د هر تقریر او د مجمع خپل خپل غرض او مقصدی سوک د خطاب د وجنا ووټ غواړي څوک د خپل خطاب مقصد چندا او یا د پیسو ټولونه وګرځي خو د الله د دین نماینده یا علما کرام اکثر د پاره چې یو خطاب کوي نو دا غوي مقصد هیڅ دنیوي غرض او لالچ نه وي کله چې کم خطاب او کم تقریر کې دنیوي غرض او دنیوي مفادات د زړه په یو کناره کې موجود وي نو هغه تقریر او په هغه خطاب کې نه اثر وی او نه برکت زما د تقریر مقصد د دنیا هیڅ قسم غرض او لالچ نه دی البته او اول نه ونیسا تر نن پورې زمنګ مقصد دا دی چې د الله مخلوق خصوصا عوام دا چې څومره په الله مین دي د الله په دین چې څومره عوام مین دي د الله د دین د پاره چې څومره عوام قربانې ورکي یا د تاریخ په پا پاڼو کې موجودي دی قوم څومره قربانیانې ورکړي دي آغا خکاره دي چانه پناه نه دي عوام چې کله هم استعمالیږي غلط طرف ته روانيږي نو هغه به چا غلط کړی وي په خپل به د هغوی غلط طرف ته تګ مقصود ګاډی چې کلم جنگيږي پاغي کې د سورلې غلطي وي کده ډرایور غلطي لک په زور وای مړه د سورلو غلطي وي ها چې تاسو وای چې د سورلو غلطي نه ده او د ډرایور غلطي ده نو معلومیږي داسې چې عوام کله هم غلط طرف ته ځي نو هغه به یو مولا یا یو پیر یا یو لیډر به هغه غلط طرف ته روان کړي په خپل به غوي اخ طرف ته تلی نه او د سوارلو او د عوامو به یو نقصان او یو ګناه وي چې کم از کم عوامو ته د خپل سفر د پاره د ښه ګاډي او د ښه ډرایور انتظام کول فرض دي چې ښه پوهېږي چې دا ډرایور په هر یو کیلومیټر باندې یو اکسیډنټ کوي نو په کار نه دی چې داسې ډرایور سره لاړ شي کنه پوهیږي عوام ته بیا د ګاډي ډرایوینګ دا خو اسی یو مثال دی ګاډي از د کول او ډرایوینګ کول په هر مسلمان فرض دی نه وی خو د دین زده کول د قران په مفهوم ځان پویول د الله احکام او د جناب محمد مصطفی فرموداتو باندې ځان پویول دا په هر عام او خاص باندې فرض دی او کنه دی نو زمنګ بیان اگر چې زمنګ کم پسړ کې دنه دردونه وي یا پسړ کې دنه چې کمی تمناګانې دي یا عوامو ته چې څومره د الله د دین بیانول پکار دي د هغې د پاره میاشتې نه کلونه لګي څه شی لګي مونږ سره دومره وخت نشته او په لګ وخت کې تمام پزړه کې تمناګانې او ارمانونه او د الله تمامه مدعا او مقصود په قران کې دا بیانول څه ممکنه خبره ممکنه خبره نه ده خو البته کوشش به دا کوو چې خلک څه نه څه فایده واخلي او یا کم از کم په دې باندې عوام پوه شي چې په من کم څه فرض دي هغه من کړي کړي مو جواب راکې کړي مو نه بس چې دومره احساس پیدا شي چې موږ له څه کول پکار دي هغه لا تر اوسه نه دي کړي نو دې احساس له برکته کېدی شي چې مخکې موږ لږ کوشش وکړو د زده کړې او ټولو نه اول خبره په اسلام کې د داخلېدلو دپاره څه شی ده په دې معاشره کې موږ هم ډېر بیانونه کړي دي او علماء نور هم الله دې د دوی قبرونه منور کړي چې کوم وفات دي او کوم ژوندي دي الله دې دوی په عمرونو کې برکت واچوي کچره د مانزه متعلق وای نو هر چا بیان کړی دی یو عام امی سړی پورته کا هغه به درته وایي چې موز د دین ستنه ده د مانځه دومره ثواب دی چې نه کوي دومره ګناه ده مونږ په دې خبره ماتيږي او مونږ په دې خبره باندې سجده ساوا واجبېږي او په دې دای سنت دي دای واجبات دي دای مستحبات دي دای آداب دي دا ښکته کېدل دي دا پورته کېدل دي دلته رکو ده دلته سجده ده تقریبا ډېر خلک په ډېرو مسایلو باندې پوه دي او که نه دي جواب راکې سرونه مخوځوي جبه وړه ده که سرم وړو کوي سر خوځوي او که جبم وړي وړه جبه خوځوي د چا چې اوس کم شی وړو کوي هغه خوځوي پته به لګي چې تاسو سرونه وړ دي او که جبې مو وړي دي د روجې متعلق هر عالم بیان کړی دی او هر عامی په پوه دی چې رمضان المبارک یوه میاشت ده چې راشي هغې کې به دېرش یا یوه کمه دېرش روژې ساتې، د سهار بانګ نه شروع کېږي او په ماښام ختمېږي، دې سره روژه ماتېږي او په دې مکروه کېږي، تقریباً په هره روژه کې موږ واورو که نه اورو؟ د حج متعلق مسائل که چا کړی دی او که نه دی کړی دومره یې پېژنیم چې حج یو شی دی. او هغه حج په سده کې هم نه کېږي، پر چنار کې هم نه کېږي، هغه په حرم شریف کې کېږي او هغه په سعودي کې دی. هر چا ته دومره پته شته. مونځ، روژه، حج، زکات، ذکر، عبادت، د مور پلار خدمت، غیبت کول نه کول، حرام خوړل نه خوړل، جایز ناجایز، دا تقریبا چې د اسلام په معاشره کې پیدا وي نو څه نه څه خلک خبر دي یو بنیادی شی دی چې هغه نه زمونږ علماو چېړلی دی او نه به ترې تر اوسه ډېر څوک خبري زه همیشه د پاره هغه خبره کوم اصول مې دا دي چې د کمې خبرې په معاشره کې کمی مولیانو کی څو قسمه دي افسوس دا دی چې وخت ما سره لګ دی خبرې مې زړه کې ډېری دي د مولیانو عام ماحول او رواج دا دی چې یو کلی تلاړ شي ګوري چې د خلک په څه شي خوشحالي نو چې پوه شي چې دا خلک یاره مثال موجوده وخت کې جنگ تیر شوی دی او خار کلی ولا ډیره لوی توره کړی ده الحمدلله غیرت چا نه پټ نه دی الله دې دوی له نورم قوت ورکي نو د اکثر مليانو کوشش دای چې دغه ځای کې په دې مسله باندې خبره وکړي شي چې د خار کلی ولا مانه خوشحال شي هر کلی ته چې کوم لا یو عالم ورشي نو اکثر علما او خبره کوم خو خو علما داسې شته چې موږ د خو خاوریم نه خو اکثر رواج خبره کوم ګوري چې دا کلی ولا کې کم شی ډیر دی چې هم هغه خبره وکما چې الکه دغه ګیری ډیری دي نو د ګیری صفاتونه وکړي خلکو خوشاله شي خو که کلي والا چرس کی نو بیا عالم سړی د چرسو مسله نه کوي ځکه چې مخکې سب کې را سره حاجي صاحب ناست دی او هغه چرس خرڅوي مثال اخلي نو که زه د چرسو خبره وکم اسې نه چې دی مونځ پرېږدي مانځه باندې به نظر وي یا به نه وي خو څه شي باندې نظر وي چې یا به خفه شي یاره ډاکټر ګلمنان صاحب ناست دی د ډاکټرۍ کی که چری څوک نجایزه کوي او زه هغه بیان کوم سه نه چې ګلمنان ډاکټر خپه شي ګیلکار پلانې ناسته او که زه دا کمې بیان کوم دا به خپه شي محمود مولی صاحب ناسته او که د مولیانو نقصان مې بیان کا سینه چې د خپش نو داسې خبره کوي چې نه سیخ سوی او نه کباب اورېدلې مو ده که نه اصول د اسلام دا دي ډاکټر دلته ناسته د عالم حیثیت د روحاني ډاکټر دی. دا جسماني ډاکټران دي، ډاکټر عبدالمنان، ډاکټر ګل منان. دا جسماني ډاکټر دی، عالم روحاني ډاکټر دی. دې ډاکټر نه تپوس وکړه چې کله تا له څوک کلینیک ته درشي، ته د هغه د نقصان علاج کوي او که د جوړ شي ګولۍ ولا ورکوي مثال زه ډاکټر صاحب لا ورغلم ورته ومې چې یاره جي دا سر مې چې دی دا ډېر زیات خوږېږي ډاکټر صاحب راته چې پرې دا سر مر مړه ما سره د پښو د خوږو داسې ګلیانې دي که نه راشه چې دا پښه درته لږه په هغو ګلو باندې مالش کړم نو خلک به وایي چې دا ډاکټر لیونی دی کوي به چې ښه ډاکټر دی په ایمان وایي وایي به چې دا خو لیونی دی زما نقصان په سر کې دی او دی د پښو علاج را کوي ډاکټر صاحب له ورغلم ورته وایم چې یاره جي دا مرۍ مې ډېره زیاته سوځي غره دي چې پرېږده مړه مرۍ ما سره داسې زبردستې ګولۍ دي د خوب چې ښه خوب بدله درځي دا واچوه نو خلک وایي چې دا خو ولا چې لیونی همدارنګې که چېرې عالم د معاشرې په نقصان خبره ونه کړي کم خلکو کې چې د کم سیز کمی دی هغه بیان نه کړي نو دا هغه ډاکټر دی لکه د سر په درد کې د پښو ګولۍ ورکوي او تاسو خوشالېږئ په همدې پښو ګلو باندې که څوک د بیمارۍ نوم درله واخلي چې یاره جي تا دا ګناه ولې کړې ده نو په دې ته خفه کېږي خو که څوک درته وایي چې ته ډېر بهترین سړی ګلمنان ډاکټر لکه ته ورشې او ستا په دننه ینه باندې کینسر لګېدلی او دی تاله کینسر بیان نه کي وایي چې مړه پرېږده خفه به شي درته وایي چې یاره جي زبردست وجود دی دا ګوتم دله داسې کي ټیټ هیڅ د ټیسټونو ضرورت نشته بهترینه باډي او ځواني یاره داسې بلډ پریشر خسته داسې هاټ هر شی دی برابر دی هیڅ فکر مکو کور کې کینا نو په ایمان وای دا ډاکټر دی وجنی او کدا تا بچکی دا خو دی وجنی خو کدا ته وای چې یې نه لدی کینسر لګیدل دی غم وکړه ځان واه دا خو ډېر خراب ډاکټر دی داسې ښه خبره مالا وکړه نو بیا تلې وانه خیر بهر حال تمهیدونو کې کله کله خبرې تیر شي ځکه چې دلته مونږ تاسو ناشنا یو د یو بل خبرو نه مونږ په دې کورمه ایجنسۍ کې ډیر بیانونه کړي دي تاسو لا دا ویلی شي و چې وای نه ورې سړی بل شی دی خراب هم کی پوهیږئ که نه پوهیږئ ذهنونه خراب شي وو نو ځکه صفایې کوشش کوم نو اصل روحاني ډاکټر هغه ډاکټر دی چې هغه په بدن کې یا په معاشره کې د هغ څیز علاج وکړي او تا له هغه شی وښیي چې کوم شي اګر که په هغې ستا تاوان کېږي تا ته به وایي چې لاړ شه ټسټونه وکړه زرګونه روپۍ ولګوه خرچې وکړه خدای نقصان درکې دی او چې کله زر یو لاک روپې ولګې راشي بیا دې چې معاینه وکړي نو بیا هم درنه نه پټوي ته چې نقصان درکې دی اوس هم هغه بیمارې وکړه علاج او که درنه پټه کړه نو دشمن دی دی نو زه ستاسو دشمنی نه دوستی کوم خو دوستی والا خلک اکثر د پاره د خلکو بدی شي مونز رجا حج زکات دا رستو خبرې دي اول خبره ده د کفر او د اسلام چې سړی مسلمانېږي په څه شي اسی یو مثال در کوم وړو کې یا پښتنه در نه کوم تاسو ته دا پته ده چې او دس څلور اندامونه وینځي او مسح وغیره دا وکي چار اندام وکي او دس ته وشو او دس ماتیږي کنه ماتیږي جواب راکې ها غسل ماتیږي کنه ماتیږي جواب ټول راکوي روزه ماتیږي کنه ماتیږي مونږ ماتيږي کنه ماتيږي کله نه تاسو کوم چې مونږ په څه شي ماتيږي نو خود یو دوه خو بوخای درې څلور خو بوخای او داس په څه شي ماتيږي درې څلور خو دلای شي روزه په څه شي ماتيږي پنځلس خو دلای شي خو کتن چې ایمان ماتيږي کنه ماتيږي نو کېږي چې ډېر خلکو لا پته نه کښته نشته پته صرف دی باندې پویږي چې را کوپر وکي او بس خدای پسې بده را دی وای بیا ایمان ماتيږي نه لکه څنګه دا د سماته اون کیشتا لکه څنګه د روزي ماته اون کیشتا لکه څنګه د غسل ماته اون کیشتا لکه څنګه د د نورو د غسل یا د اوداسه ماتونکي شته نواقص چې ورته وایي، همدارنګه د اسلام او د ایمان ماتونکي هم شته چې هغه ټکي سره، هغه کار سره، هغه عمل سره د ټکه سړی کفر ته وځي. هغه پېژندل زموږ دپاره فرض دي او که چېرته روس او د امریکې ولا بیا زده کوي دا ډیر زیات تحقیقونه چې دي د امریکا کوي نو کېدای شي چې دا منګه غوی له پرېښي وي چې دا تحقیقونه کوي ساینسي دا دې مغوی زده کړي زمونږ ضرورت نشته په منګ فرض دي که نه دي فرض قرآن کریم اعلان کوي ومن یکفر بالطاغوت ویؤمن بالله الله فرمائی چې سب سے پہلے جو کام کرنا ضروری ہے ومن یکفر بالطاغوت مسلمانې دلو نا مخکې یو کار ضروری دی چې هغه تا کفر وایي څه شي وایي اوس به ته وایي چې مسلمانې دلو نا مخکې څنګه کفر کوي شي یو څو منټه صبر وکړي خیر دی چې جذبه نشي الله فرمای و من یکفر بالطاغوت چا چې کفر وک په طاغوت سره انکار وک طاغوت نام رد کړ طاغوت مخه ته واړاو فتوی د کفر په ولګا والا جواب راکې اول به د بی اودسه د بلمزه د ناپاکه دشمنی کوي کچره د ناپاکه دشمنی دی ونه کانو تامونس کیږي اول به دشمنی کوي د ناپاکه سره په خبره پوه شوې او کپوی نه شوې څوک چې پوه وي لګ لاسونه پورته کې الحمدلله پوه شوې یو سړی وی چې نه مونږ کو موږ پازیټیو سوچ لرو نیگیټیو خبرې نه منو د موږ دشمنه چا سره نشو کولای موږ یو پازیټیو سوچ ده الله اکبر مخکې په دې محراب کې به وکم خو دشمنی ډېر بد شی دی دا زه د نجاست سره نه کوم دشمنی بد شی دی دا زه د بیودسې سره مړب د دشمنی اړو زه چا سره کوم نه نو چې نجاست سره دشمنی نه کوي په دې باندې ځای باندې نجاست لګېدلی دې ځای باندې دې نجاست لګېدلی دی ته وایي چې دشمني بده نامه ده نه یې کوم نو چې دې نه پکې سره دې دشمني نه ده کړې مونځ دې کېږي لکه څرنګه چې د ناپاکۍ سره دشمنۍ نه مخکې مونځ نه کېږي زما د الله په ذات باندې قسم علما کرام دلته ناستي هم خیال علما او غیر هم خیال علماء ټول شته اودی وایی لکه څرنګه چی د نجاست سره دشمنی نه مخکی مونځ نه کیږی داسی طاغوت سره د دشمنی نه مخکی ایمان نه نشی راوړل ستا ایمان قبول نه دی الله ته یو سړی به وایي چېرې چې دا خو اسلام کې خو ټولو نه اول خبره دا تا د کوم ځای نه راوایسته سړیه مونږ خو امیان خلک یو قرآن کریم مو نه دی ویلی اسلام کې خو اول شی کلمه طیبه ده پنده خان مولوی صاحب دغه څه ده څوک به وایي څوک به وایي چې په اسلام کې خو اول شی کلمه طیبه ده ومن یکفر بالطاغوت په کوم ځای نه راوېسته مونږ به وایو چې ځا ټیک شه په کلمې به خبره وکړو لا اله الا الله دا کلمه ده کنه لا اله معنی دا دا چې تب اول کفر کوي به طاغوت لا اله نشتا نشتا نشتا نمنم نشتا نمنم اول دې چې نمنم ندی ویلی منم دې الله منی نه جواب ذهن کې سوچ راغې په دې خبره رام نه غې رب کائنات اعلان کوي چې دخسړي ډیره مضبوطه کړی راونیوا لن فصام لها جس کے لیے کبھی ټوټنا ممکن نہیں الله فرمایي چې اول د کفر کو طاغوت سره ټول باطلونه د انکار او دشمنی دی وکړه دې زړه کور ته کړيږي کني د ګندګۍ ځای ته الله نه کوزيږي. تا په یو ځای کې محبتونه د دنیا غونډ کړي دي یاره جی الله خو موږ منو خو جی دا خو زمونږ حاکم وخت دی چې شی دی حاکم وخت دی پولیټیکل ایجنټ صاحب دا خو جی زمونږ حاکم وخت دا او اول الامر منکم چې راغلی دي یاره جی دا الله مینه په خپل ځای ده زمونږ افسر یاره نو هغه خو تابعداري ضروري ده چې تر څو پورې دی دا په زړه کې دی تابیداری د الله قطعا معتبره نه ده او دست مات ته نه جوړیږي چې نه جوړي اوس مسله دا ده چې ته وایي چې طاغوت او افسر دا کومه خبره ده سړیه الله اکبر دا تشریح چې دی علما او کړه وینو ډیر به خزه کوي چې تاسو په دې کورم ایجنسی کې دا علما کرام تاسو پیژنې او زمنګ متعلق خو تاسو دا خیال دی چې دا ګډ وډ خلک دي هم دا څه دا کنه رښتیا به وایو درو به نه وای مړه تاغوت چاته وي منګه یو قول اوریدلې وو چې هغه قول کامل قول دی قول غلط نه دی الطاغوت هو الشیطان طاغوت شیطان ته وایي خو د دې مطلب دا نه دی چې کني شیطان نه علاوه دا بل څه ته وایي نه شیطان فرد کامل دی د طاغوت ځکه علامه ابن کثیر رحمت الله علیه ذکر کړی دی خو ښکته بیا د نور خلک هم پکې راوستي دي امام قرطبی یا د سنور یا نور ټولو دا تشریح کړی دی خو خبره دا ده چې یو بل ځای کې آیت کریمه ده کچری طاغوت نه یوازې شیطان مراد شي نو د دې آیت کریمه به څه معنی سورۃ النساء کې آیت نمبر 60 الله فرمایي وما انزل من قبلک او ان کا یہ بھی گمان ہے کہ ہم نے ایمان اغو کتابونو باندې مو هم ایمان راوړی دی کم کتابونه چې تا نه مخکې نازل دي تورات انجیل زبور صحف اسبانی الله فرمایي یزعمون گمان کرتے ہیں ګمان کوي چې منګه په قران هم ایمان راوړی دی او قران نه مخکې کتابونو باندې هم ایمان راوړی دی خو مخکې څه وایي یریدون ان یتحاکمو الی الطاغوت خو وایي چې فیصله طاغوت ته وړي شیطان ته څوک فیصله وړي شیطان د چا په منځ کې فیصله تر اوسه کړې ده چېرته راکوز شوی دی چې پلني ځای کې هلکه شیطان راکوز شوی و داسې ښکر و دومره یې لکی وه او پلني و د پلني په منځ کې فیصله وکړه معلومیږي چې فیصلې کوي دا چېرته انسانان دي څوک دي فیصلې څوک کوي شادوګان خو نه کوي شیطان هم نه کوي غویان هم نه کوي فیصلې څوک کوي زید عمر بکر زه ته بل بل الله فرمایي چې د دوی ګمان دی چې موږ مسلمانان یو او حالان کې یریدون ان یتحاکمو الی الطاغوت حالان کې فیصله طاغوت ته وړي یره جی څو شو الله فرمای وقد امروا ان یکفروا به حالان کې امر کړی شوی دی چې تب اول طاغوت باندې کفر کوي اول به طاغوت کافر کوي پس دا غین او په ایمان راوړي تا چې طاغوت ته کافر نه دی ویلی تا طاغوت نه انکار نه کړي ستا ایمان الله فرمایي چې یزعمون ګمان دې دی چې زه مسلمان یم مسلمان بل آیت په دینه ته لګ نورم صفا او خیم سوره مائده کې الله فرمایي ومن لم يحكم بما انزل الله فاولئك هم الكافرون ومن لم يحكم جس نے فیصلہ نہیں کیا بیما اس قانون کے ساتھ انزل اللہ جو قانون کس نے نازل فرمایا ہے جواب را کے چاہ نازل کرے رہے اللہ فرمائی و ملّم یاحکم بیما ان ضل چاچی دا اللہ پا قانون فیصلہ و نکڑا مخکې یې بیا خپل تفصیل ځان له ګوره چې په چا یې وکړه په کم قانون دی یاره جی رواج کرم داسې دی الله الله ما ته وی چې تم تو پولون کې خریدار نظر آتے ہو تم تو پھولوں کے خریدار نظر آتے ہو مگر میرے دامن میں تو کانٹوں کے سوا کچھ بھی نہیں اې د خار کلی والایا د کورم ایجنس خلقو تاسو به دا غواړې چې خوږی خوږی خبرې دی وشي یره جی موسی علی السلام داسې سمندر باندې پورې شو فرعون داسې غرق شو څومره خوږی خوږی کیسی دی یره جی نوح علی السلام زمانہ کې طوفان خطو یوه بوډۍ د جونګړې منځ کې ناسته وه او هغه بوډۍ په جونګړه کې بچ شوه وی ورته وویل چې بوډۍ څنګه بچ شوې یاره نوره خو پته راته نه ده لګېدلې خو مچس مې لګولو مچس نه لګېده چېرته به هغې زمانه کې د مچسو فکټري وه نو د نوح علیه السلام په زمانه کې د مچسو فکټري وه دغه واقع خلک غواړي چې یاره یاره جي فلاني خو ډېرې ښکلې خبرې وکړي زمونږ صفت هم وکړ د قوم صفت هم وکړ د مشرانو صفت هم وکړ د نوجوانانو تعریف هم وکړ وایي وي چې دا ډېر منځګزاره خلک دی ما ته چې مګر میرې دامن مې تو کانټون کې سوا کچ به نه زما قانون دا دی چې زه د هغه شی بیان کم چې هغه نه څوک نه دي خبر چې تی خبر شي چې د قیامت په ورځ د کورم ایجنسۍ خلک زما ګریوان ته لاس راواچوي چې تا خو زه په کفر اسلام نه هم خبر کړی ویلي چې غیبت مه کوه ګناه ده ظلم مه کوه ګناه دی مونځ مه قضا کوه ګناه دی مونځ کوه دومره ثواب دی حج ته لاړ شي دومره ثواب د خیرات دومره ثواب د چاله د پیسو ورکولو دومره ثواب د کفر اسلام خو تا مونږ ته ډوبېلي نو او چې سړی ایمان نه وي راوړی خیرات یې قبلېږي مونځ یې قبلېږي مړه قبلېږي به سړیا د دومره خلک چې مونځ کوي ولې کېږي نه کله دې چې ایمان نه دی کامل شوی عمره ستا یو عبادت هم نه قبلېږي وګوره دا مو نه وایي چې مفتي صاحب وایي چې تاسو ټول کافر یې ګوره دا فتوا ما لا لګولې نه ده ځکه چې تاسو ما نه لږ مخکې تېرېږئ ما صرف څرګنده کړه چې دا ایمان کلک په زړه راولئ ته نه یې خبر نن پورې ته نه وې خبر ته پې نه یې نیولی نن ته خبر شوې بس زړه ته یې کوزه که او که نن دې هم زړه ته کوزه نه کړه شیخ الاسلام ابن تیمیه رحمت الله علیه یو ځای کې لیکلي دي مجموعة الفتاوا کې او په دې باندې نور علما هم لیکل کړي دي هسې د یو عالم نوم سړی واخلي د هغې مطلب دا نه دی چې یو عالم لیکلي دي خو موږ به په دې تقریر کې د خلکو نومونه څه اخلو خو مسله به بیان کړو مناظره خو نه کوو که نه هغه لیکلي دي چې فهم حجت شرط نه دی اورېدل د حجت شرط دی کچرې په دنیا کې یو سړی د حق دلیل واورېده د کپې پوه شو کپې پوه نه شو چې وای نه منلو نو قیامت پر ورځ به د کفارو په صف کې پاسي دا به نه به نه چلیږي چې الله زه خو پې پوه شوی نه دا بانه به چې درته ورسېدا بس منې به د الله قانون باندې پوهېدل نه پوهېدل فرض ضروري نه دی چې ته به په ځان نه پوهېږې اتیا کاله تا د انګریزۍ تعلیم کولو اتیا کاله په دوکان کې ناست وې تجارتونه دې کول او تاله د قرآن یو آیت بیان شو تا وایي چې زه پې پوه نه شوم نو تا په ځان پوه کړی نه دی تا ولې اتیا کاله صرف دوکان کولو خو نور به دې څه کړي وای که چې پې پوه شوی وای فهم حجت شرط نه دی علما کرام ناست ومن لم يحكم بما انزل الله فاولئك هم الكافرون کې علما لیکلي دي چې په دې ځای کې الله حکم په فیصله غیر ما انزل الله باندې کفر نه دی ویلې نقطه دا علماو الله داسې نه دی ویلي چې چا حکم او فیصله زما قانون نه بغیر په بل قانون وکړه نو دی به کافر دا نه دی ویلي دا ویلي دي چې زما په قانون چې ونه کړه بس کافر دی که په بل وکړه او کوي نه کړه خو چې زما په قانون ونه کړه ترک د مانزل الله سره سره کافر شه په ایمان ټول بر موږ تاسو غیر ایمان مانزل الله نه بغیر فیصله کوو کني کوو یره جی مشران راغون شي جرګه پلاني ځای کې فیصله به وشي لس زره روپۍ حالات دله ورکه او لس زره دله ورکه پلنکي ځای کې یاره شي موږ ریټ کړی دی دا هغه خبرې دي چې دا څوک کولی شي نه په دې علما پوهېږي چې دا هغه خبرې دي چې دا د باندې مرګم شته دی او په دې باندې پانسیانو پورې سزاګانې شته دي ولې همداسې دا مولي صاحب کنه ده پنځه پورې سزا ده بیا څه ګپ خبره نه ده چې زه ستا په مخ کې کوم ته وایې چې یاره دا خو یوه خبره وه ویې کړه خدای راستي چې ځنه مولا یې وکړي چې په لاس ورشي چې دی په سترګو ځان ونه ویني خو موږ یې وایو هم حق ایک بار نہیں بار بار کہیں گے ممبر نه صحیح بر سر دار کہیں گے چې قرآن ویلی دی موږ به وایو د دې دا مطلب نه دی چې موږ به د چا د قانون د پاره د الله قانون نه بیانو په کار دی چې سړی خپل قانون د قران مطابق کی کنه ته چې دا وایې چې ته ولې بیانې نو زه درته دا وایم چې ته ولې په غیر مانزل الله باندې فیصله کوي د ملک قانون دی د انګريز ولې جوړ کړی دی خو اسلام کا کنه جمهوریت د چا دین دی جواب راکې څوک دی وایي جمهوریت د يهودو دین دی د ستا دین څه شی دی جواب څه شی دی اسلام او اسلام علما لیکلي دي چې دین دې ته نه وایي چې د مذهب په کتابونو کې لیکلي وي او په جماعت کې په یو کتاب کې پروت دین رایج قانون ته وایي دین رایج دغه وجه دا چې د یوسف علی السلام په واقعیا کې قران سوی ما کان لیاخذ اخاه فی دین الملک ولی ویلی دي معلومیږي چې کله د چا قانون جمهوریت وینو دین الجمهور به ورته دین اسلام نشي ویلی وته بنیادی خبره دا ده چې طاغوت د الله نه بغیر هر هغه څوک دی چې داغه حکم ته د الله نه بغیر او د الله د قران سره ناپکه نه ومني مثال زه استاد يم دا زما شاګردان دي یا 15 یا لس یا شل یا زر زه خپل شاګرد ته چې منډه پلانې کار وکړه زما شاګرد فورا پاڅي او هغه کار کوي او دا سوچ پې نه کوي چې دا د مفتي صاحب آرډر د قرآن او د سنت مطابق دی او که نه دی نو دغ شاګرد زه تاغوت وګڼلم څه شی وګڼلم دی په همدې ټکي باندې مسلمان نه دی دا په کار دی چې د سوچ پې کړی وی چې دا مفتي صاحب خدای الکه خدای دا مفتی صاحب زما خدای نه دی دا یو انسان دی د چې ماته وی چې دا سه وکړه زه به لک سوچ په وکم چې دا شی د الله د دین خلاف خو نه کچره دا شی د الله د دین مطابق وي په سر سترګو لاړ شه مفتی صاحب چې څه درته ویلي دي خو مضبوطه خبره کار وکړه خو که د مفتی صاحب آرډر د الله د قانون خلاف وو لا طاعة لمخلوق فی معصیة الخالق د جناب محمد مصطفی قانون دی، ویلي دي چې د مخلوق داسې تابعداري نه ده جائزه چې هغې کې د الله نافرماني راځي. د یو صحابي واقعه به بیان کړم، شارټ کټ ټایم کم دی، پنځلس منټه غالباً چې پاتې دي. یو صحابي پیغمبر علیه السلام باندې ایمان راوړ، مور یې خبره شوه ورته وایي، ای بچیا! تا زمونږ زوړ دین پرې خو نوی دین ته واوخته ډیر خوري ور باندې وکړه خو بچي و نه منلا بچي څوک وو صحابي و څوک وو زما واستغو عام سړی نو صحابه چې د دین نه منفي کې نو دین دی اډو پاتې کیږي نه صحابه و دومره لوی مقام دی په خپل ځای موږ بیان کړی دی او بیانو به مور ورته وی چې بچیا زما د دا رب په ذات باندې قسم وی چې کم ذات تمام کائنات پیدا کړی دي ته خو زما خبره نه منې نوې دین دی او منلو زما خبره دی او غرزولا زبنن نه پس خوراک خاک نه کوما چې تر څو پورې د محمد علی سلام پرې خېنی یو دا دین دی پرې خېنی بھوک هړتال مې دینن نه پس مور وا کنه وا صحابي و دا سړی کنه و د مور پلار قدر شته دی او که نشته صحابي ورته څه وایي وخت تیر شو تیر شو ډېرې ورځې پې واوښتې کله بېهوشه او کله ټیک کله بېهوشه زوی ورته وایي چې مورې روټۍ وخوره ته زما مور یې زما خدای نه یې. زما د هغ ذات باندې قسم وي چې کوم ذات ستا قدر رالېږلی دی چې په تا کې سل څاګانې شي او یوه یوه درنه وځي چې ګوره زه ستا دا خبره ونه منم مړه دې شې خو ویې خوره ځان له دې تاوه اوس به ته وایي چې د مور پلار خبره ونه منله نه د مور پلار داسې خبره چرې هم نه شي منی چې هغه د الله خبرې نه نه د افسر داسې حکم منلی شي دا تورو ټپیو ولا چې دلته ناست دي چې دوی ته ووایي که نه چې جومات ته لاړ شه امتیاز یې وکړه چې دی یې ونه کړي زه به د سړي به شی نه دا دې ته نه ګوري چې جایز دي او که نه دي جایز او که دوی ته ووایي چې لاړ شه مفتي صاحب راونیسه پلانی مولي صاحب راونیسه دی والله که د الله د دین نه تپوس وکړي دا یوازې ده ته نه چې تاسو یوازې ده ته ګورئ دا خاص مثال مې د لګوته ور اوږده کړه الله دې دې د دې بلا نه خلاص کړي داسې ډېره دنیا ده چې ورته وایي چې داسې وکړه دی د الله قانون سره نشي تللی نو چې کله دی د هغه اډر د الله د اډر نه اوچت ګڼي نو دا د تاغوت ومنلو کوی نه منلو مولي صاحب په ایمان قرآن دې ته مسلمان ویلی دی که چا ووایي چې ویلی دی نو دا ګزو دا میدان منځونه کوه که روژې هم ساته خدای دې وکړي چې پنځه سوه کاله خو منځونه وکړې پته به هغه ورځ لاګي چې کومه ورځ باندې د دې کتاب د فیصلې ورځې راشي لږه دنیا کې د تعالی جلک وښوده لږې د تاو خودلو ښکاره یې کړ ته چې دې ته دین وایي رد نشي کولی کولای شي په ایمان وای کني قسم په خدای ګوره چې نن وخت کې دا جلک درته الله نه وای ښودلی چې مفتی منیر شاکر په کورمې کې بیان نه وای کړی کړی به وی تاسو په ما بند کړی او که نه مو بند کړی دا ټولې کورمې په تدسخطونه کړي او که نه چې دا مفتی بس کاپر وای کاپر دی او که بدینه وای بدینه دی بس دی به نه غږېږي په کورمه کې هر سړی به غږېږي خو دی به نه غږېږي دا درته الله وښودله او زه په والله چې نن هم په خپل زړه کې تاسو سره مینه لرم چې نه مې لرلې والله که مې ته دا خبرې کړې زما در سره اوس هم دښمني نشته اوس هم د کور مې په سطح چې په چا هم تکلیف راغلی دی موږ سپارش هم کړی دی منډه هم ورته والې ده هغو خلکو ته هم منډه والې ده چې هغو خلکو صریح موږ سره زیاتي کړي دي او دې ټولو خلکو ته پته خبره مې صرف دا کولا چې ارل ایمان راوړل چې دی هغه الا الله باندې ایمان راوړل کیږي چې ایمان نه مخ کې یو کارو کې چې هغه ته کفر به طاغوت وایي طاغوت هر هغه چاته وایي چې هغه د الله نه بغیر بل څوک دی او دغه حکم د الله حکم سره ټکراو خوري او ته معنی که هغه دې استاد دی، که هغه دې پیر دی، که هغه دې افسر دی، که هغه دې امیر دی، که هغه دې پلار دی، که هغه دې مور ده، که هغه دې ښځه ده، که هغه دې بچی دی چې تا ته وایي چې بابا ما له به ګوره د ګانو کیسټ راوړې الله درته وایي چې نه به یې راوړې وایي الله که نه وایي الله خو درته بار بار وایي چې نه به یې راوړې ته وایې چې راوړې به نو تا ته اوس دې ټایم کې الله ګوري چې ته زما منې او که د زوی منې نو چې دې ځای کې د زوی حکم د الله د حکم نه اوچت کړو تا تاغوت باندې ایمان راوړو کفر دې پیونه ک زوی خپکوي نشي خزه خپکوي نشي مور خپکوي نشي افسر خپکول دې ګاجیزان نه خړو ګیله ما کوم ما او تا خزه نشو خپکوي به هر حال خبره مې دا کوله قران کریم وای چې ایمان هله معتبر دی چې کله ته غیر الله باندې کفر وکړي ډیر خلک دا وای من ګوره په جیلونو کې په دې خبرو وهل خوړلې موږ ته یوه مطالبه دام نیولې شوې وه د چا د طرف نه چې ته دا ولیکه چې یهود او نسوارا غیر مسلم دي خو کافر نه دي. ما وې چې والله که یې ولیکم چې د ځمکه اسمان ته وخیژي او د اسمان ځمکې ته راښکته شي. قرآن ویلي دي چې کافر ته کافر ویل فرض دي. الله وی قل یا ایها الکافرون کافر کو کافر کہنا فرض ہے سوک چې کافر ته کافر نو ادام کافر دی د داسې مولوی صاحب کنه دی اغنه تاسو څه کوم چې تاسو به شي دا خو د خپل ملګری دی خو هغه خو زما داسې ملګری نه دی کنه کافر ته کافر ویل فرض دی او ما ته ته ویلې شو چې امریکې ته کافر وای دلته بیا رانیولې وي په همده خو دی رئیس ها شر جوړای به هر صورت مقصد د خبره مې دا دی چې اسلام ته سړی داخليږي په دغه دروازه باندې چې لا اله الا الله لا الہ کی اول جز کی نفی دے بل جز کی اثبات دے اول دی چې نفی راوسته نه دا کافر ته د کافر ویلی نری تاغوت نه د انکار کړي نه دی الله مقابله کې دار چا حکم لا لته نه ور کړي الا الله باندې عمر الله تقبل الله عبادت کوه طاغوت نه ځان وساته عبادت د الله څه شی دی د الله حکم منل عبادت د الله څه شی دی عبادت د طاغوت څه شی دی د طاغوت حکم منل منی که نه منی په ایمان وایه هلکه وایه منوی که نه منو رښتیا به وایو منوی که نه منو هر ځای کې منلی دی چې سبا هم زور راشي خدای راستی چې یې ومنو الان کې شریعت کې صرف هغه زور معتبر دی چې هغه کې تا باندې داسې توره نیولې وي چې یا د سر کټ کوم او یا د لاس کټ کوم کچره د سر او د لاس د کټ کې دوه خطر دي نه هم داسې د چا حکم منل جایز الله ته چرم نشي ویلې چې الله جی وس منو دې ته وس نشته نشي ویلې دې ته ویلې کیږي چې دا تا په خوخه او رضا منلې هغه عذر چی په شرع کی قبول دی علماو نه تپوس وکی هغه عذر هغه دی چی ستا د سر یا د اندامونو د کټ کیدو پکی خطره وی په ایمان او جیل نه سوا بل خطره پکی وه منلو مو خدای کوي اوس هم ومنو العیاذ بالله الله دې وخرانه ولي نو قران وایي چې ان اعبد الله واجتنب الطاغوت الله بندگی کوا د طاغوت نه ځان بچ کا طاغوت د الله عبادت د الله حکم منلو ته ویل کیږي دا اصل کې دا شوبه ختمه ولکه شور مکوي څوک د الله حکم منل د الله عبادت ته خود الله نه بغیر د بل چا حکم منل د بل چا عبادت عبادت دي ته نه وي چې مونږ کې نیت مې وکړ د اخلاص د ورا کاته فرض مونږ کوم په دې حاضر وخت او مخ مې د محمود مولوی سه په لوري کړي نو بس حاله به کافر کیږي نه حکم دی چې د غیر الله ومنل اوس به ته وایې چې هلکه نو تاسو خو هم د خپلو امیرانو حکم منئ وایه به که نه او شاګردان د استاد حکم مني نه د امیر حکم چې کله د الله د حکم مطابق وي هغه د امیر حکم نه یا د چا حکم وي دا د الله حکم تعالی امیر وایي چې پاسه مونږ وکړه دا د الله حکم دی دا د امیر حکم نه دی تا ته امیر وایي چې پاسه جهاد وکړه دا د الله حکم دی تا ته امیر وی چې د امریکې باندې ګولې وروه او قتل کا دا د امیر حکم نه دی د چا حکم دی د الله حکتا ته امیر وی چې مونږ مکوا مثال غسیم د منځ د اهمیت وو تا ته امیر وی چې جهاد مکوا تا ته مور او پلار وی چې عبادت مه کوه د الله او تا ومنلو نو دې ځای کې تا طاغوت ومنلو دا حکم د الله دا حکم د الله نه او دا د هغه سړي ذاتی حکم نو د هر چا حکم چې د الله د قانون مطابق نه هغه د ذاتی حکم دغه سره هغه طاغوت جوړیږي کله چې دغه حکم د الله د قانون مطابق وي نو هغه څه شی دی دا الله حکم دی نو بهر الله فرمایي کلمه طیبه چې وای لا اله الا الله اول با نفی کوي رستو به اثبات کوي اول با کفر به تاغوت کوي غیر الله نظام بنه منی نظام به د چا منی منګه مسلمانان یو منګ لا پکار دی چې سهار نه تر بیګا پورې منګ څه شي کوو حلال او حرام ځان پی پوي کو دا خبره زموږ مليانو مخکې هم کوله چې حلال او حرام د سهار نه تر بېګاه پورې کوم څه کېږي دې باندې ځان پوهول فرض دي خو موږ دا سوچ نه دی کړی چې دا اسلام او د ايمان هم سهار نه تر بېګاه پورې کارونو کې دی که نه هغوی وایي چې که دا سهار نه تر بېګاه پورې کارونو کې يو روټۍ خوړل دي يو مونځ کول دي يو د مور پلار خدمت دی يو تجارت دی دا پکې دي حالانکې داسې سهار نه تر بیګا پورې کارونو کې اسلام او ایمان هم داخل دی څه شی دی نو لکه څرنګه چې کم سیز باندې او رس ماتیږي کم سیز باندې روجه ماتیږي کم سیز باندې احرام ماتیږي کم سیز باندې غسل ماتیږي امداسې څه سیزونه دي چې په هغه باندې ایمان ماتیږي چې ماتیږي ایمان ماتیږي په کار ده چې تاسو کینې جمعتونو کې دا یوازې ضروری نه دي خپه نشه کیدای شي بعضې خلک په دې خپه شي یوازې دا ضروري نه چې خلاصه مې وویله یاره جی والله چې ما خلاصه هم ویلې ده مونیم ویله والله که په دې خلاص شي بس خلاصه مې نه دی ښه کړي دي چې ویلي ده دا نه چې په دې ته خلاصېږي یاره جی والله چې ما پنج چې شی پنجګنې مې ویلې دی دا ضروري خبره نه ده چې ته دا ووایې ته په دې خلاص شي نه ته لکه څرنګه چې تبلیغ کې لار شي شپږ نمبر یادای شپږ نمبر څه شي څه شي دی ول کلمت وایبا مون وغیرہ وغیرہ یا دا وی په کار دا دی چې دام یاد کې چې دا ایمان په دې خبره متیږي 1 2 3 4 5 40 نه هم زیات دي نواقص د ایمان څه شي دي 40 نه هم زیات دي چې پاغي باندې ایمان ماتيږي څنګه چې وشي ماتيږي او په دې غلط فهمه کې هم غیر نشه چی حدیث کی راغلی دی چی چا لا اله الا الله وی دخل الجنه نه نه من قال لا اله الا الله دخل الجنه علماء ناست دی دینه قول اعتقادی مراد دی یعنی من اعتقد لا اله الا الله چا چې اعتقاد د لا اله الا الله وساتلو نو اعتقاد د لا اله به الله ساتل کیږي چې د لا اله خلاف کار درنه ونشي او که یو سړی ټول ورځ تسپو باندې وی چې لا اله الا الله لا اله الا الله لاندې کارونه د لا اله الا الله خلاف کوي دا مسلمانې دلې د دې به داسې مثال لکه خدای دې نو کې دا قران مجید زه د پخو لاندې کم بره په ولاړم لا اله الا الله لا اله الا الله زه مسلمان یم سوالم نه پیدا کی ځکه چې دا لاندې کار چې کم کوم دا کار د مقتضا د لا اله الا الله خلاف همدارنګه حکومت او حک... فیصله د غیر الله منم نو دا کار د لا اله الا الله خلاف دی حکم زه د بل مشر د الله د حکم نه بغیر منم دا د لا اله الا الله خلاف دی ډیر خلک په دې غلط دي چې څوک قبله والا ته کافر وایي یا کافر کیږي ورېدلې مده کنه په ایمان وایي اهل قبله ته وایي چې کافر نه وایي نو دا به نه وایو چې یاره دا قبلې ته مونځ کوي که نه کوي دا خبرې به نه کوو ځکه چې دا کوم زه وکم که نه شل کاله پس تاسو جګړه جوړه شي نو کور مې ولا څو یاره دا شر مفتي صاحب جوړ کړ نو دا به نه وایو خو دا به وایو چې عبدالله ابن ابی ابن سلول کافر که مسلمان په ایمان وای نمړه رښتیا وای نو هغه پیغمبر علی السلام په اول صف کې مونږ کولو غنې کول قبله ته مخ وکړ نو خاطه ته مخ نو بیا ولې کافرو معلومیږي چې څه داسې شته چې د منځونو د اودسونو د حجونو او د عمرو باوجود به کافر کېږي معلومیږي چې داسې څه شته که نه یاد کا یاد والله چې یاد نه کې نکیر و منکر ګوره تا نه دنیا ورانه غلطه کی ګوره ته په دې خلاصېږي نه قبر کې ګوره قبر کې د دغو بعضې خبرو تپوس کېږي نه خو د دغو خبرو تپوس کېږي کیږي کنه کیږي ان شاء الله دا سيزونه به یادو کنه به یادو نو ما نن تقریر کې تاسو لا دا خبرې نه دي کړي چې خو غواز مې د لېستي نن سبا خلک هغه تقریر ته خوې چې خو اواز پکې و باسي او داسې بوډه و او داسې موسی عليه السلام او داسې پلنيزه کې داسې وشو داسې وش خلک هم جاړي هو الله چې ما درته کمې خبرې وکړې چې ګوره زړه ته یې کوزې نه کې چې ګوره ته د اسلام محل په سترګو ونه وینې چې پنځه کاله ته منځونه وکړي ما د لاغه بنیادی خبرې وکړې چې هغه د کفر او د اسلام خبرې دي نن نه پس خپل علما او ته وایې په جمعتونو کې چې موږ ته نواقص د ایمان او خای په څه شي چې شي ایمان ماتيږي ا کمی کمی خبرې دي چې پاغي ایمان ماتيږي او زمونږ تاسو په فقہ کې یو باب دی هغه باب ته ویل کېږي علما ناستی باب المرتدین شته دی مولي صاحب که نشته مرتد چا ته وایي مرتد دې ته نه وایي چې هغه د اول نه کافري مرتد دې ته وایي چې مسلمانی ښه کلمه ویلي د مسلمانۍ نه پس ته نه کار د کفر شوی بیا مرتد شوی معلومیږي چې اسلام نه پس هم کفر راځي څه شی راځي ته جوړ جکې صحت یاب یې پتا بیماری راځي که نه راځي لکه څنګه روغ سړی ته بیماری راځي دغه سي خخکلی مسلمان ته کفر راځي چې کله هغه ځان پوی نه کی سهار به مسلمان وي غرمه به کافر شوی او ته به زړه کې وایې چې شکر ده کلمه مې ویلې ده مونځ کوم قبلې ته مینځ کې به د ایمان نه هغه نواقض د ایمان پیجندل پکار دي ان شاء الله پیجنو به کنه الله دی وکي چې دا خبرې ستاسو زړونو ته کوزې شي او دا په پازټیو انداز باندې واخلئ. دا خبرې ما خالص د درد د وجې نه تاسو له کړي دي، کني ګوره موږ له داسې تقریرونه راځي، د هر چا خپل فن وي خو زموږ فن مناظره او د تقریر دا وړه وړه فنونه موږ ته هم راځي. موږ له داسې تقریرونه راځي په والله چې د له یوه کم کنه ته به وایې چې بس دا ما اوریدی همیشه همدا خبرې وایې. کولای شو که نه شو کولای کړیم دی په دنیا کې په دې کیسټو کې موجود دي هر نمونه خبرې من کولای شو هر نمونه طرز او طریقه من لرازي خو زمنګ مقصد تاسو پورې ځان قبلول نه وي زمنګ مقصد تاسو الله ته قبلول دي څه شي وي هغه خبرې چې ته په الله ته قبول شي د خار کلی یو موجوده وخت کی یو نامه ده یو عزت یې دی یو غیرت یې کړی دی د کورم ایجنسۍ ته یې د ډیم د بند یو حیثیت اختیار کړی دی لکه څرنګه چې ډیم هغه بند وي چې کوم کلاو کې اوبه راخلاصې شي دغسې د ښار کلي حیثیت وختي مې چاته وی چې دا چا وی چې دا خوار دی د چی شي نه خوار دی ما دا خوار کلی نه دی دا ښار کلی دی ښار ازغي ته ویلی کېږي چی ته ویلی کېږي ښار ازغي ته ویلی کېږي دا د باطل په سترګو کې ازغی دی چې تاسو موجوده وخت کې کوم سوره کم غیرت کړی دی دا دی الله رایګان کو به مقصد نه کی دا واره په کار راځي چې کله ته د اسلام بنیادونه و پیژنې دنیا ګور جنگ نه دی جنگ جنگ په جهاد کې څه فرق دی جنگ په جهاد کې فرق څه او کمی څه زه پورا راخلم تا وهم ته پورا راخلې ما وهې کچرې زه مسلمان یم د کلمې د مقتضا مطابق زما ژوند دی نو دا زما ستا وهل چې دي دا جهاد دی او که چېرې زه د اسلام په نوم نه او د بل څه مفاداتو په نوم راپاتې کوم او د اسلام خیال نه ساتم او توره چلوم نو دا جنګ دی جهاد نه دی نو مونږ وایو چې الله دې زموږ ستاسو د جنګونه جنګونه نه کړي الله دې جهاد دې جوړ یا الله کوم چې نواقص د ایمان دی پروردګار عالم مونږ ته دا خو توفیق را مکا الہ العالمین په کوم سيزونو چې ایمان او اسلام ماتي یا الله راونه موساتا یا الله موږ په ایمان او په توحید باندې کلک کا یا الله زموږ زړونو ته هغه خبرې کوزي کا چې په کوم باندې زموږ د آخرت ځکه ده یا الله چې کوم خبرو موږ د آخرت کې تاوان ده هغه زموږ د زړونو او باسا یا الله په دې کې خصوصي رحمتونه نازل کا یا الله په دې قوم خصوصي رحمتونه نازل کا یا الله د دغو نوجوانانو لویو وړو چې کوم راویشو کوشش کړی دی یا الله په دې جنګ کې او په دې علاقو کې چې څومره نوجوانان دي چې د الله د دین لپاره یو صدا بلند کړی دا یا الله ته د هغوی په عمرونو کې برکت واچوه یا الله مشکلات حل کا یا الله چې څومره طاقتي قوتونه دي د الله د قانون خلاف مخلوق د الله په قانون باندې مجرم جوړي او د د مجرم په قانون باندې ورته جرم نه وي یا الله هغه د قوانینو ته تباهي راوله یا الله ته د اسلام قوانین په مخ د ځمکې او په ټول کائنات باندې لاګو کا یا الله امریکا دا او روس ته یا الله څومره کفري طاقتونه دي او دا وایي چې ملګري دي ټول تباه او برباد کا یا الله ستا قانون دې چې یوازې په بدعا څوک نه تباه کېږي خو یا الله موږ له توفیق د جهاد راکړه اسلامی کیسټ هاوس دوبندۍ بازار جانګيري کې هر ساعت د مدینه مسجد سره په خوا کې د جناب فتح الله سے سره ملاویږي او د دینه علاوه به د دیني تقارو کیسټ هم تاسو لا د دې دکان نه